پچهتر نمبر صفحه ده په کتاب تقریب مصطلح الحدیث کې مبحث د حدیث مرفوع شروع د هغه تعریف شوو چې هر هغه قول او فعل او تقریر چې اضافت او نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لشوی نو دی له مرفوع حدیث وای دا غي بیا دوه قسمونه ذکرو یو مرفوع حقیقی چې تصریحي مورلوي مرفوع صریحي مورلوي او دوی مرفوع حکمی د هر یو بیا درې درې قسمونه ذکر شوی قولی فعلی او تقریری بیا مصنف رحمت الله علیه د مرفوع حکمی ملحقات ذکر کول نو ډومبنه پاغي کې ذکر شوی او چې د صریحي صيغه په ځای باندې هغه کې الفاظ کنایي راغلي وي او د الفاظ کنایي مثالونه دا ذکر کړیو چې تابعی د حدیث ذکر کولو نه پس داسې وایي يرفع الحديث چې د صحابي حديث مرفوعا ذکر کړی يا رفعه يا مرفوعا يا يبلغ به او د دې غونته نور الفاظ هم ذکر کړیو نو د دې حکم هم د مرفوع حکمی دی دویم دا ذکر شویو چې د ملحقات د مرفوع حکمی نه دادي چې صحابي وای من السنه کذا نو د جمهور اکثر اهل علم په نيز باندې دام په حکم د مرفوع حکمی کې ده دریم نمبر مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې د نوې سبق ده قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا صحابي چې دا الفاظ ذکر کی چې د دې کار مونږ له حکم شوی او یا د دې نه منع کړي شوي یو خو یول خلاف فيه کالخلاف الذي في قبله په دې کې هغه شانته اختلاف د اهل علم دی لکه څنګه چې د دې په دې مخ کې قسم کېو چې صحابي وای من السنه کذا نو د اکثر اهل علم قول دا دی چې دا په حکم د مرفوع حکمی کې دی مصنف ذکر کوي، والصحيح الذي عليه اکثر اهل العلم انه من قبيل المرفوع صحیح قول هغه دی چې اکثر اهل علم کړي چې دا د مرفوع د قبيلې نه دی وجه صدا لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى أن من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې صحابي مطلقاً وای امرنا بکذا او نهینا عن کذا نو ذهن دې لذي چې دا امر او نهي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي په دې کې د ابو بکر اسماعیلی او ابو الحسن کرخی او یو جماعت د اصولیین اختلاف کړي هغه وی دا غیر مرفوع ده د دې حکم د مرفوع نه ده هغه وی دا احتمال شته چې د صحابي مراد دې د امر نه مراد څه وي امر القرآن چې قرآن کې مونږ له حکم شوی یا امر د خلفاو دی وي چې خلفاو به مونږ له دا کار حکم کولو یا د دینه به منی کولو یا کې دې شي دا صحابي عن طریق القیاس والاستنباط ویلي یو خبره یې د شریعت نه مستنبطه کړې وي نو د هغې نسبت هم امر له کړی ځکه دا قیاس او استنباط هم چې دی د شریعت د طرف نه موږ د دې په منلو باندې مامور یو نو امرنا بکذا او نهینا عن کذا وایي دا احتمال پکې شته چې د قیاس په تور باندې ویلي جمهور اهل علم د دې جواب دا ورکړي چې صحابي دا خبره وکړي نو متبادر الى الذهن او اصل دا دی چې مقصود د د امر الرسول صلی الله علیه وسلم یا د غی نهی وی د دین علاوه دا نور احتمالات دي نو اصل به موږ د احتمال د وجې نه نه پریدو اصل څه شی دی امر الرسول صلى الله عليه وسلم او نهيه ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا القول من الصحابي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعده په دې کې دا تفریق هم نشته چې دا قول د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ویلي امرنا بکذا او نهینا عن کذا یا د اغی د زمانی او د وفات نه رستو ومن امثله ذلك ما في الصحيحين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت ذي مثال بداغي چې صحيحين صحیحینو ام عطيه رضي الله عنها حديث راغله امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن وای مونږ له دا امر او حکم شوی و چې په اخترونو کې دی مونږ هغه زنانه بار او باسو کوم چې بیماری مراغلی وي په حالت حیض کې وي وذوات الحضور او هغه پردو والا زنانه خضر په معنا د سرازي ستر یکون فی ناحیه البیت د کور پاړخ کې چې یو پرده لګیدلی وي پیغله زنانه او عامې زنانه په هغې کې څه دي په پرده کې وي نو ذوات الخدور د پردو والا زنانه موي تاسو به اختر کې عیدګاه لره وباسي فیشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم د مسلمانانو په جمع د غي په دعاګانو کې بدای شامل شي ويعتزل الحيض عن مصلاهن او کومې بیمارې زنانه چې دي حالت حیض کې دي نو هغوی به د هغه مونځ د ځای نه اړخلوي، صرف دوا کې به شاملې شي او جمع کې به شاملې شي. دا رنګ قول د ام عطیه رضی الله عنها په صحیحینو کې داسې هم راغلی چې نهینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا موږ د جنازو نه منشوي یو په موږ باندې دا لازم او واجب نه دي لکه څنګه چې په رجالو باندې دي نو دا امرنا لفظ چې صحابي ووي او حکم یې مخکې ذکر شو چې د راجح قول مطابق چې دا مذهب د جمهور دی دا په حکم د مرفوع کې دي سلورم نمبر په ملحقات د مرفوع کې ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال بانه طاعه لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم او معصيه لهما او ينسب فاعله الى الكفر چې صحابي دا حکم لګی په یو کار باندې چې دا د الله طاعت دی دا د رسول الله طاعت او تابعداري ده یا دا کار د دې معصیت او نافرمانی ده او یا یو شخص کار کوي صحابي په دا حکم لګی چې غره دا کار چې څوک کوي نو د په دې سره کفر لوزي نو دا په حکم د مرفوع کې دي فظاهر ذلك ان له حکم الرفع كما قال الحافظ ابن حجر وې د دینم دا ظاهریږي چې د دې حکم د مرفوع ده لکه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په انکت کې ذکر کړي وانه مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم دام د دا هغه قبيله نه دي چې صحابي به د نبی اسلام نه اخص کړي د ځان هغه یو کار له ګناه یا طاعت نه وای د ځان یو کار له کفر نه وای خدا به د نبی علی السلام نه اوریدلی قال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه دام ویلی ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد وی دا احتمال پکشته چې دا د مرفوع نه وي بلکې موقوف دی وي په صحابي باندې لکه د موقوف تفصیل رستو راځي د صحابي قول له موقوف وي ځکه په دې کې عقلا دا جایز دي چې د ګناه دا نسبت کړي حواله ورکړي نو د قواعد د شریعت نه صحابي له معلومه شوي چې د افلانې کار خو ګناه ده قال والاول اظهر بل حكى ابن عبد البر الاجماع على انه مسند واذا اول خبر ظاهر ده راجح ده چې دا په حکم د مرفوع کې دی او موقوف نه دی ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلی الله علیه وسلم صحیحینو کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث راغلی هغه د دې مثال نه چې نبی ابو هريره رضی الله عنه وی بدتر په طعامونو کې دا د ولیمې هغه طعام دی چې مالدار ور لخلک را بلی او غریبانان ته نشړي او پرې خودې شي بیا ابو هريره رضی الله عنه وی چا چې دعوت پرې خودو چا دعوت درکو تا دعوت قبول نکو نو دې سړی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکا د ابو هريره رضی الله عنه دا قول چې من ترک الدعوه فقد عصى الله ورسوله ترک دعوت لسوي دي د الله او د رسول عصيان ورلا ویلې نافرمانی ویلې دا د قبيله د حکم د مرفوع نه د حکمن دارنګ قول د عمار رضی الله عنه امام بخاری په خپل صحیح کې معلقا ذکر کړی معلق تفسیر برستو راشي چې معلق سلوي چې ابتدا نه داغي سند حذف شوی نور تفصيلات هم پکې دي عمار ابن ياسر رضی الله عنه وی من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم چا چې د شک پر ورځ روژه ونیوه نو د نبی علیه الصلاة والسلام نافرمانی وکړه نو دا د مرفوع په حکم کې دی ابو هريره رضی الله عنه وایي من لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله دا هم د متفق علی روایت دی لکه ذکر شو مخکې وما في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه ابو الشعثاء وي مسلم کې حدیث دی چې مونږ د ابو هريره رضي الله عنه سره په جومات کې ناست وو، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، مؤذن اذان وکړو، د اذان نه وروسته یو سړی د جومات نه روان ووتو، فأتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد، ابو هريره رضي الله عنه ورپسې د وروسته نه کتل تر دې چې دا سړی د جومات نه بار شو، فقال ابو هريره اما هذا فقد عصا ابا القاسم صلی الله علیه وسلم دې سړي د نبي صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکا او د ګناه کار وکړو جمعات کې اذان شو ته اوس اولی وزي څه ضرورت در لنیشته او دست پاره نه وزي بل څه دینی امر او مشغله دی نشته او جمع پرې دي د جمعات نه وزي نو دا د ګناه کار دی وکړو نو دا هم په حکم د مرفوع حدیث کې شو پنځم نمبر د ملحقات د مرفوع حکمی نه څه د تفسیرات الصحابه د صحابه کرامو تفسیر چې د قران کریم تفسیر او تشریح کړي وي امام حاکم رحمت الله علیه جزمن ذکر کړي چې تفسیر د صحابي په حکم د مرفوع حدیث کې ده ابن صلاح رحمت الله علیه دا حمل کړه د پدی باندې د امام حاکم دا قول چې دا په هغه تفسیر باندې حمل دی چې د اسباب النزول سره تعلق وي لکه جابر رضی الله عنه دا غي قول چې كانت اليهود تقول من اتى امراته من دبرها في قبلها جاء الولد احول چا چې دا کار وکړو دا غ بچي به کوکسترګې راځي وی بیا الله دا آیات نازل کو چې نساءکم حرث لكم فاتوا حرثکم ان شئتم نو دا د آیات د نزول د سبب سره تعلق ساتي نو ابن صلاح وایي چې دا په حکم د مرفوع حدیث کې ټول تفسیرات نه دي مصنف رحمت الله علیه تفصیل ذکر کوي وی وليست جميعها في حكم المرفوع كما قال الحافظ ابن حجر د صحابه کرام ټول تفسیرات چې د قران کریم کړي دا د مرفوع په حکم کې نه دي لکه حافظ ابن حجر سیب ویلي بل ضابط ذلک د دې قانون دا دی ضابط یې دا دی ان يكون تفسيره مما لا مجال للاجتهاد فيه چې صحابي داسې تفسیر وکي چې هغه د رائے او د اجتهاد سره تعلق نه ساتي ولا منقولا عن لسان العرب یا داسې تفسیر وکي چې د لسان العرب نه منقول نوي د عربو د یو محاورې د یو اصطلاح شرح نه وی کړي والا يكون الصحابي ممن عرف بالنظر في الاسرائيليات صحابیم د هغه چاننی چې هغه معروف وي پدې چې د بنی اسرائیلو اخبار به را نقل کول اسرائیلیات به را نقل کول دا دریم شرط شو کل اخبار عن الامور الماضيه لکه خبر د تیر شو کارونو نه چې په خوا زمانه کې داسې شویو من بدء الخلق د جنت او د جهنم صفات ذکر کی والاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص یا د داسې عمل خبر ورکی چې په کول باندې د یو مخصوص ثواب ذکر راغلی یا داغي په کول باندې د یو مخصوص عقاب ذکر راغلی نو دا امور چې صحابي بیان کی د دې حکم د مرفوع حکمی دی ويقولون نحن المتوکلون یمن والا به حد له راتلل ځان سره به توخه او د سفر هغه سامان نه راړو او دای به چې مونږ په الله باندې توکل کړی فاذا قدموا مکه سالوا الناس مکی لچ بر ورسېدل بیا برسه د خوراک سکاک او د حاجت سيزونه نو نو خلکو نه سوالونه کول فانزل الله تعالی وتزودوا فان خير الزاد التقوى نو الله دا آیات نازل کو چې تاسو کله په سفر ځئ نو ځان سره توخه او د سفر د ضرورت سامان وړئ بهترین توخه د سفر څه شي ده التقوا ځان ساتل دي د سوال کولو نه نو ابو هر ابن عباس رضی الله عنهما د هغه صحابه کرامو نه دي چې د اسرایلیاتو نه اخذم نه کوي او دا کم کلام چې ذکر کړی د دې د اجتهاد سره هم تعلق نشته نو دا په مرفوع حکمی کې داخل دی د دې لپاره حکم د مرفوع حکمی دی نو دا هغه مبحث د مرفوع ذکر شو چې اول مصنف رحمت الله علیه د دې تعریف کو لغتن چې دا په حکم په معنا د پورته کړي شوی راځي ضد د موضوع ده او بیا اصطلاحي تعریف کو چې د یو قول فعل او د تقریر اضافت نبی صلی الله علیه وسلم لشوی بیا د دې دوه قسمونه ذکر کړل یو تصریحي او بل حکمی د هر یو بیا درې درې قسمونه ذکر کړل قولی فعلی او تقریری او بیا دې کې دا یو خبره ذکر شو دام ذهن نشین کوي چې مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړي چې صحابي دا وای کنا نفعل کذا موږ به دا کار کولو اضافه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانی لنه کوي خدا وای چې موږ به دا فلانه کار کولو یا دی فلانی کار نه به من کیدو نه به مو کولو او اضافه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانی لنی کړي نو ابن صلاح رحمت الله علیه خو مقدمه کې دا جزمن ذکر کړي چې دا د قبيله د مرفوع نه ده د موقوف نه ده په موقوف کې داخل ده خو حافظ عراقي ابن حجر او سیوطي دای دا وایي چې دا په حکم د مرفوع کې ده د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه له اضافت نه وی کړي نو بیا هم د دې حکم څه ده او حکم د مرفوع ده امام نووي رحمت الله علیه دا قول غوړه کړی دی او دا قول اختیار د امام رازی ده او آمیدیم دی د نورو اصولیینم چې صحابی کنا نفعل اوی نو دا به په حکم د مرفوع کې وي ابن صلاح رحمت الله علیه دی له موقوف وي خدا داغه دا قول اهل علم خو خکړه نه ده هذا والله تعالى اعلم